یې څه ده ویل یوه ورځ او یوه شپه یې او درې ورځې مېلمستیا یې نو که له دې زیاته سي هغه ورباندې صدقه ده او د مسلم په روایت کې دي مسلمان ته روا نه ده چې له خپل ورور سره دومره وخواړوي چې هغه په ګناه کې اخته کړي صحابه ورته وویل ای د الله رسوله څنګه یې په ګناه کې اخته کوي ویل چې ورسره واړوي او له هغه سره دومره څه نه وي چې نن د پنجشنبې ورځ د یو زرو څلور سوه نهه دېرشم هجري قمري کال د شوال د میاشتې څوارلسمه چې د دوه زره اتلسم میلادي کال د جون له اته ویشتمې نېټې سره برابره ده په خبرونو کې اورئ چې د ننګرهار په سرخرود ولسوالۍ کې مجاهدینو یوه پوسته فتح کړه اووه تنه اربکیان مړه او ټپیان دي یو رینجر موټر او ډېرې وسلې په غنیمت نیول سوي دي د بادغیس په مرغاب کې یو با احساسه عسکر د خپل ټوپک شپېلۍ پر نورو عسکرو راړولې ده د زابل په مرکز قلات او ارغنداب ولسوالۍ کې د دښمن نهو تنو عسکرو ته مرګ ژوبله اوښتې ده او د فراه په پرچمن کې مجاهدینو نهه میله وسلې یو موټرسایکل او یو مخابره کشف د الخندق عملیاتو په ګړندي جریان کې تېره شپه درې بجې د ننګرهار ولایت د سرخلو د ولسوالۍ د کړاسو خوړ په سیمه کې د شریرو اربکیانو پر پوسته تعرضي برید ترسره سو د معلوماتو په اساس د برید په پایله کې پوسته په بشپړه توګه فتح سوه درې تنه اربکیان ووژل سول څلور نور ټپیان دي او پاتې نور یې په تېښته ولاړل په پوسته کې له دښمن څخه یو الادر انجر موټر یو مل پیکا ماشیندار یوه قبضه راکټ څلور مله کلاشنکوپونه په پایله کې څلور تنه اربکیان ځای پر ځای ووژل سول دوه ټپیان سول یو رینجر موټر یې ویجاړ سو مجاهدینو ته لله الحمد هیڅ ډول زیان نه دی رسېدلی د همدې ولایت په ارغنداب ولسوالۍ کې د زیارت پوستې ته څېرمه تېره شپه یوه بجه د یو وسلوال برید په ترڅ کې دوه تنه عسکر وژل سوي او یو ټپي سوی دی په دې پیښه کې دوه تنه مجاهدین هم زخمیان سول د فراه په پرچمن ولسوالۍ کې مجاهدینو د پلټونکو عملیاتو په ترڅ کې نهه میله وسلې یو موټرسایکل او یو مخابره کشف کړي او ضبط کړي دي د هلمند ولایت په نادالي ولسوالۍ کې د قاری د کلي په سیمه کې غرمه دولس بجې د مزدوري اردو درې تنه عسکر یو په بل پسې د دراسکو په مټو وویشتل سول مړه او ټپیان دي همداراز په ناوه ولسوالۍ کې یو مزدور پولیس د دراسکو په مټ ویشتل سوی دی د اروزګان په ترینکوټ کې هم دوه تنه عسکر مجاهدینو ووژل. د بادغیس په مرغاب کې یو اربکۍ مجاهدینو ته تسلیم سو او د قندهار په شاولی کوټ کې پر قرارګاه د هاوان برید دښمن ته درانه زیانونه اړولي دي. د قندهار ولایت د شاولی کوټ ولسوالۍ د سره سخر په سیمه کې پرون سهار لس نیمې بجې د مزدور دښمن پر یوه مهمه قرارګاه د هاوان په مټ بریدونه ترسره سول. د هاوان ګڼ شمېر مرمۍ په قرارګاه کې دننه پر هدف ولګېدې چې له امله یې یو د تیلو ټانکر یو رینجر موټر او خیمې وسوځېدې همداراز د دښمن د مهماتو زیرمتون هم اور اخیستی چې درانه انفجارونه یې رامنځته کړي دي په پیښه کې دښمن ته درنه مرګ ژوبله هم اوښتې خو کره شمېره یې لا نه ده څرګنده سوې د پکتیکا ولایت مجاهدین وایي چې د دې ولایت په مرکز کې د عمران خیلو په سیمه کې د مزدورو پولیسو پر پوسته د لیزر په مټ برید ترسره کړ په برید کې یو تن پولیس ووژل سو یو بل ټپې سو د لوګر ولایت په محمد آغا کې پرون مازدیګر څلور بجې د پلي قندهاري په سیمه کې پر شریرو اربکیانو مجاهدینو برید ترسره کړی دی برید داسې مهال ترسره سو چې یاد اربکیان سرخاب کلي ته پلي روان وو خبر وای په دې برید کې دوه تنه اربکیان وژل سوي چې جسدونه تر ډیره وخته د جګړې په ډګر کې پاتې وو او یو بل ټپې سو او د فاریاب ولایت د خیبر ولسوالۍ د برغن پایان په سیمه کې مزدورو اربکیانو یو تن کلیوال شاه محمد ماپښین دوه بجې په ډیر وحشت سره په شهادت ورساوه د خپرونې په دې برخه کې ستاسو پام د یوې سیاسي تبصرې اورېدلو ته راګرځوو چې د اسلامي امارت نظر څرګندوي پاتې غلي منونه دلته ډېر سرونه دي سوله او د چارواکو دروغجنې هڅې دلته اوبه شوي ډېر لوی لوی طاقتونه د غبرګسرې ادارې مشر غني پرون د خپلو ټولو ماتحتو مامورانو هغه کیسې ټولې مطلق دروغ وګڼلې چې ویل به یې له طالبانو سره یې د سولې او مذاکراتو پټه او ښکاره سلسله روانه ده غني وویل تر اوسه مو له طالبانو سره هیڅ ډول خبرې نه پټې او نه ښکاره شوې دي په داسې حال کې چې په کابینه کې یې د سرحداتو وزیر شیرزي وویل د طالبانو د رهبري شورا له غړو سره مو له دریو میاشتو راهیسې خبرې روانې دي همدارنګه په کندهار کې یو اربکي ټوپکمار قومندان هم هغه ورځ وویل شپېته تنه طالب مشران ورسره د سولې په خبرو بوخت دي تر دې مخکې یې هم یو ځلې ویلي و چې پنځوس تنه لوړپوړو طالب مشرانو ورسره سوله کړې دا راز د سولې شورا د دوکاندارانو خو همدا مشغله ده چې د اته کاله د سولې په اړه پروپاګند کوي. اخوا د پکتیا والي اعلان وکړ چې د طالبانو لپاره به په دغه ولایت کې د امن سیمې جوړې کړي. نوموړی دا خبره په داسې حال کې کوي چې د ولایت له ودانۍ پرته نوره ټوله سیمه د مجاهدینو تر نفوذ لاندې ده. بل خوا په کابل کې د سولې په نوم پرلتونه هم د سولې په نوم د دغو دروغجنو هڅو یوه کړۍ ده چې په کار اچول شوې ده. اوس چې د غني له خولې له طالبانو سره د تماسونو خبرې دروغ وبلل شوې، له دې نه ښکاري چې د ګوډاګیانو اصلا دنده دا ده چې د اشغال د بقا او حفاظت لپاره خپلې هڅې جاري وساتي، که څه هم د ولس په سترګو کې د خاورو اچولو په قیمت وي. له دې نه ښکاري چې د سولې تر عنوان لاندې دوی د هېواد د استقلال او ولس په برخلیک لوبې کوي او د سولې په نامه هر چارواکی ولس ته دروغ وایي. د کابل د ادارې ګوډاګیان چې هر څه کوي د تعجب ځای نه دی، ځکه چې اشغالګرو خو د همدې مقصد له پاره پر ملت تپلي چې د دوی د اشغال د ټینګښت او پایښت له پاره به خدمت کوي. خبره د هغو پرلتوالو ده چې ځانونه ولسي وګړي راپېژني. خو د سولې او ثبات د غوښتلو تر سپېڅلي نامه لاندې د اشغال د تداوم هڅو ته یې ملا تړلې ده. دوی یوازې له طالبه غواړي چې وسله پر ځمکه کښېږدي او تسلیم شي، نور د اشغال په وړاندې خوله نه چوله کوي. مطلب دا چې له دوه زره لومړي میلادي کال نه را په دې خوا چې د افغانستان پر ځمکه هاموي ټانکونه او په فضا کې بي دوه پنځوس ډوله جنګي الوتکې چکر وهي، دا د طالبانو دي. چې په هره یوه دقیقه کې د افغانستان پر خلکو یو یو بم غورځوي او یو یو توپ ورباندې ولي د شپې او د ورځې د افغانانو پر کورونو همدا طالبان چاپې وهي شهیدانوي یې بندیانوي یې او د ناموسونو یې بې عزتي کوي د مور او پلار بمونه همدا طالبان ورباندې غورځوي پر افغانستان باندې تیری همدې طالبانو کړی دی او دا هیواد یې له امریکایانو اشغال کړی دی امریکایان او د دوی لاسپوڅي ګوډاګیان په دې کې هیڅ ملامت نه دي تر لمر روښانه حقیقت دا دی چې امریکایي یرغلګرو قریب دوې لسیزې خپل هر ډول وحشت او زور ازمایي وکړه خو ویې نه شو کړای چې د افغانستان سپېڅلې جغرافیه هضم کړي او افغان مؤمن مجاهد ولس ته شکست ورکړي بالاخره له مایوسۍ سره مخ شول خصوصا د ټرمپ د وروستۍ جنګي تګلارې له ناکامۍ وروسته اوس بالکل د څرګندې ورخطایۍ ښکار دي له همدې ځایه ده چې د روان دوه زره اتلسم میلادي کال له پیل نه تر اوسه یې د سولې په نوم دروغجنو ډرامو ته لاس اچولی تر څو د خپل حتمي شکست مخه په یو ډول ونیولی شي او د سولې په نوم مجاهدین تسلیمۍ ته اړ کړي. په همدې خاطر کله د پلان شده پرلتونو په مټ له طالبانو د اوربند او تسلیمۍ غوښتنه کوي او نوم د سولې د رامنځته کولو ورباندې ږدي او کله بیا په یو او بل ځای کې د علماوو تر نامه لاندې د جهاد پر خلاف د فتواګانو د پیدا کولو هڅې کوي او کله بیا د تاشکند او نورو نومونو نمایشي غونډې دایروي ترڅو په ګاونډیانو کې د امریکا اشغال ته مشروعیت ولټوي. خو نوم د سولې ورباندې ږدي چې په حقیقت کې دا ټولې برنامې د اشغالګرو په مستقیم هدایت ترسره کېږي او یو یې هم د افغانستان د خیر ښېګڼې په پار نه دی طرح شوی. د سولې غوښتونکي پرلتوال که رښتیا هم د ولس اواز وي، پر سر سترګو مجاهدین به یې هرومرو ومني، خپله وسله به پر ځمکه کښېږدي، جهاد ته به شا کړي او د ولس دفاع به پرېږدي. خو دوی دې فقط دا اواز اوچت کړي چې اشغالګر دې زموږ له وطنه ووځي، بمبارونه دې بند کړي، زموږ ولس او خپل برخلیک دې سره پرېږدي، زموږ ځمکه او فضا چې زموږ بشري حق دی موږ ته دې وسپاري. اشغالګرو ته دې ووایي چې تاسو خو د اتلس کاله له بم، توپ، مرګ ژوبلې، ورانۍ، ویجاړۍ او د ناموس له بې عزتۍ پرته بل څه رانه کړل، نور له موږ ولاړ شي افغان ولس مو نه غواړي چې په دې سره به د جنگ جګړو او بدمرغیو اصلي جرړه له منځه ولاړه شي پرلتوال باید په دې پوه شي چې تاسو ولس په تزویري او جعلي هڅو نه شي تیر ایستلای ولس په هر څه پوه دی د ستونزې اصلي جرړه ورته معلومه ده چې په افغانستان کې اصلا ستونزه راپیدا له کومه ځایه ده او د سولې په وړاندې اصلي خنډ څه او څوک دي که چیرې په دې حقیقت هر څوک ځان پوه کړي د سولې د راوستلو لپاره ډیره لنډه لاره موندلی شي په دې کې شک نشته چې اسلامي امارت تر بل هر چا سولې ته ډیر لیواله دی تر بل هر چا یې ډېره اړینه ګڼي، د همدې په خاطر یې دا پنځه ویشت کاله بې سارې قربانۍ ورکړې دي او دا هر څه یې د خپل مظلوم مسلمان ولس په خاطر بېرته د خپل ولس په ملاتړ ترسره کړي دي. مجاهدین د ولس هرې برحقې غوښتنې ته غاړه اېښودونکي دي، مګر د شیطاني دسیسو په وړاندې به هېڅکله نه تسلیم شي او نه به دښمن دې ته پرېږدي چې په دې ډول پروپاګند سره بریا ته ورسېږي. د افغانستان اوسنی برحق جهاد د فتح درشل ته نږدې رسېدلی دی بهرنی او کورنی دښمن نور له ذلت سره مخ کېدونکی دی ان شاء الله تعالی د اونۍ تحلیل د اونۍ تحلیل د خبرونې خاغلو مینوالو او اوریدونکو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته خوشاله یو چې نن یو ځل بیا له خپل نوې موضوع او تحلیل سره ستاسو درانه خدمت ته حاضرېږو الله تعالی دیو کی چې تاسو د صحت او عافیت په جامه باندې پټو وسی نو محترم همکار صاحب که د نن ورځې د تحلیل موضوع درنو اوریدونکو ته ووایې ښه به وي بله محترم امیر صاحب زم په خپل واسه خپل درنو قدرمنو مینوالو ته سلامونه وړاندې کوم زمونږ تاسو د نن ورځې موضوع د هغه پرلت په اړه ده چې په هلمند ولایت کې پیل سو اوس تازه دغه پرلتیان کابل ته رسیدلي دي د دوی په اړه چې آیا دغه پرلتیان څوک دي زمونږ تاسو موضوع نن د همدې په اړه ده بلې حقمل صاحب دغه یو څو تنه ځوانان وو چې د هلمند په ولایت کې څه موده پخوا راپورته شول دوی سره د صلح او د امن څه شعارونه وو په همدغه د شعارو په بدرګۍ بیا دوی د هلمند په ولایت کې په ښار کې لشکرګاه کې دوی پرلتونه وکړل دوی له اسلامي امارت او کابل رژیم نه غوښتنې هم دغه وي چې جنگ پای ته باید ورسي او امن او صلح ته لار زمينه برابره کړي دوی دغه لړۍ له غزول قندهار ته لاړل الته هم پرلتونه په اصطلاح وکړل او بیا لغنه ورسته زابل کې هم وکړل بیا له د هغه په تعقیب باندې دوی تر کابل د خپل تګ اعلان وکړ چې موږ پیاده ځو حتی پروژې کې د دوی همدغه شعارونه او همدغه هیله او ارزوګانې وي چې د افغان ولس په اذهانو کې مثبت انعکاس پیدا کړ نو افغانانو فکر کاو چې دوی به رښتیا هم لکه څنګه چې دوی دعوه کوي ادعا کوي نو همدارنګه به په عمل کې هم دوی د صلح ته ژمن وي نو په همدې خاطر باندې دوی کابل ته راغلل او کابل کې بیا د کابل رژیم د مشر د دوی د هرکلي لپاره ورغی او له افغانانو نه هم وغوښتل چې دوی هرکلی وکړي نو په ابتدا کې خو حقمل صاحب د دوی په اړه ذهنسازي د افغانانو په منځ کې ډیره ښه وه خو یو شک او شبهه وه چې آیا رښتیا هم دوی په خپله جذبه راپورته شوي دي او که نور څوک دي یا نور قوتونه دي چې د دوی شاته ولاړ دي بله ایمل صاحب دا چې تاسو څنګه ویل دغه پرلت د هلمند د پیل شو په هلمند کې چې دوی کله اول پرلت شروع کړ نو د دوی ادعا دا وه چې موږ به د لشکرګاه ښار نه تر مساکله پورې ځو او هغه وخت دوی دا اراده مو کړه خو وروسته مجاهدینو ورځنې وغوښتل چې که چېرته تاسو رښتیا واقعیا د سولې غوښتونکي یاست نو لشکرګانه مساکلا ته مه راځئ ځکه په مساکلا کې همدغه د مساکلا خپل خلک دی خپل ولس دی دلته نور څوک نشته چې تاسو هغې نه د جنګبندۍ غوښتنه وکړئ نو که تاسو د جنګبندۍ غوښتنه کوئ د شوراب هوایي اډې ته ورشئ ځکه هلته بهرنیان راغلي دي هلته هغوی سره تیارې دي هغوی سره ټانګونه دی هغه مجهز د جګړې د پر راغلي دي هغه هغه د دنیا د بل سر امریکایانو او برتانویانو د نور خلک راغلي دي زموږ تاسو په خاور کې پراته دي د جنگ عاملین هم دغه خلک دي که چېرته تاسو واقعا د سولې غوښتونکي یاست نو تاسو ورشئ د شورا باوعي ډې ته او هغوی ته ووایئ چې زموږ وطن نه ووځه د تاسو یاست چې جګړه هم راوړې ده د تاسو یاست چې نامني هم راوړې ده او د تاسو یاست چې دلته قتل او قتال باعث ګرځېدلي یاست خو بیا هم دغو خلکو له هغه وخت نه تر دا وخته پورې د بهرنیانو د اشغال او د هغې د ظالمانه او وحشیانه یرغل په اړه هیڅ هم ونه ویل او اسلامي امارت هم تر ډیره وخته پورې دوی ته انتظار ویست چې آیا واقعا دوی د سولې غوښتونکي دي که نه دي آیا واقعا دوی په خپل احساس او جذبه راپورته شوي دي که د یو چا د خونه د پروژې په شکل مطرح شوي دي نو په همدې وجه باندې اسلامي امارت تر ډیره وخته پورې د دوی په مقابل کې عکس العمل ونه ښود او هغه پخوانیو اعلامیو کې هم امارت ډیر په نرمه طریقه سره دوی نه غوښتي چې مساکلات ته مرز او تاسو شورا ته ورشي خو چې وروسته د دوی تبلیغات دا معلوم شول او د بهرنیانو د اشغال په خلاف باندې چې کوم عکس العمل دوی نه خو او عین حال کې د کابل ادارې د دوی دا خبرې پورته کولې او عین حال کې تا یادونه وکړه چې اشرف غنی د دوی ملاقات ته ورغی او کوم چې غلام او جری رسنۍ د امریکا له خوا هغه تمویلېږي هغوی دغه خبرې ته ډیر زیات زور ورکوي نو له هغې نه وروسته دا څرګنده شو چې یقینا دا هغه خلک نه دي چې واقعا هغوی سوله وغواړي یا هغوی واقعا د سولې ارمانجن خلک وي بلکې دوی د پروژې په شکل را مطرح شوي دي نو په همدې وجه باندې اسلامي امارت هم خپله اعلامیه صادره کړه او خپلو هیوادوالو نه وغوښتل چې د دغو خلکو په خبرو باندې ونه غولېږي او له دغو خلکو څخه جدا اوسي حقمل صاحب رښتیا هم اسلامي امارت کافي انتظار ویست له عجلې یې کار وانه خیست بلکې پرېښوول چې دغه ځوانان یا دغه راټول شوي خلک چې د پرلت په نامه باندې په یو ځای بل ځای کې ناستې یې وکړې پیاده مزلونه یې وکړل او تر کابله پورې ورسېدل که دوی خدای وکړي چې د دوی دغه د وینا او د عمل لارې یې وایي او دوی د اجر رژیم په غېږ کې ونه ولېږي د اجر رژیم د مطبوعاتو منګولو ته ونه ولېږي نو انتظار یې ویست او بل دا هم فکر کاو چې که دوی سره رښتیا هم د هیواد د امن د صلح او د آرامي هغه درد وي نو په هغه اصلي ځای باید دوی ورغلي وای چې هغه د امریکایانو اشغال او د امریکایانو حضور او د امریکایانو سیاسي او پوځي ټولنیز دلته تسلط نو دوی متاسفانه چې کابل ته ورسېدل نو دوی ډېر په ډېر کم فرصت باندې ډېر عاجل ته ولټولو نه مخکې اسلامي امارت باندې غږو کې ستاسو صلح لپاره دوی ته مثبت ځواب ووایي نو دوی د امریکایانو چې هغه اصلي جرړه ده په افغانستان کې د مشکلاتو هغه د مصايب او د مصیبتونو هغه اصلي مورګه ده په هغه باندې هیڅ وره نغلل بلکې کوشش دا وېست چې دغه روان جنگ هم بین الافغاني وخی دا چې ذهن ورکې چې دا د دوه ډلو په مابین کې جنگ روان ده او په کومه چوکۍ او په کومه پولو او یا په اصطلاح په کوم وزارت او په کوم منصب باندې جنگ ده په داسې حال کې چې دلته خو په لکونو امریکایان راغلي وو، دا اوس هم په زرهاوو امریکایان پراته دي. دلته د امریکایانو د افغانستان سیاسي استقلال غصب کړی ده، دلته د افغانانو ملي نوامیس، ملي غرور دا تر پښو لاندې کړی ده. دلته امریکایان افغانانو ته په هېڅ راز اجازه نه ورکوي چې دلته یو حریت ولري، استقلال ولري، بل په هر څه یې منګولې نښلولي. نو په همدې اساس باندې اسلامي امارت د دغه پرلتیانو په اړه باندې اعلامیه صادره کړه ډېر په مستدل ډول باندې د دوی دغه کوم عزایم چې دي د دوی هغه کوم اهداف چې دي هغه په واضح ډول یې هغه ته اشاره کړې ده اسلامي امارت په دغه اعلامیه کې او له افغانانو یې غوښتي چې د دوی په دغه خبرو باندې ونه غولېږي دوی هماغه یو پروژه ده چې کوم د امریکایي جنرال په قندهار کې څو میاشتې وړاندې پیش کړه چې موږ به په طالبانو د فشار اچولو لپاره مذهبي فشارونه چې هغه دغه د درباري ملایانو فتواوې او د جګارتا غونډې یا په اوس وخت کې چیرته داسې ویل کېږي چې په سعودي کې به هم داسې غونډې کېږي نو مذهبي فشار یې هغه و سیاسي فشار یې هماغه و چې دوی د ملګرو ملتونو اسلامي کنفرانس او د ګاونډیو هیوادو په ذریعه باندې کوشش کوي چې اسلامي امارت باندې فشار واچوي چې مذاکراتو ته کینی د کابل رژیم سره او مدني فشارونه د امریکایي جنرال وښودل چې هغه واضح همدغه پرلتیانو نو اسلامي امر دوی ته انتظار ویست نو کله چې دوی کابل ته ورسېدل دلته نور هیڅ شک او شبه پاتې نه شوه چې دا د همغه د امریکایي جنرال په په قومنده او د هغوی د مرضي مطابق د دوی د حرکت روان ده ځکه دوی کابل ته چې ورسېدل په کار خو دا و چې دوی له ټولو نه وړاندې دا خبره کړې وه چې موږ به له امریکایانو نه په جدي ډول باندې غواړو چې د افغانستان د وتلو مهالوېش وټاکي، له افغانستانه د وتلو هغه وخت وټاکي او دا موږ ته تضمین راکړي چې نور به دوی بمبار نه کوي، دوی به د افغانانو کورونو ته نه ځي، دوی به د افغانانو هغه غرور تر پښو لاندې نه کوي، دوی به د افغانانو عنعناتو او دیني ارزښتونو ته درناوی کوي، خو دوی هېڅ هم ونه یلې، بلکې عادي یې دا موضوع داسې پېش کړه چې د طالبانو کوم د کابل رژیم سره جنګ ده او دا باید دوی په خپل مابین کې کیني، نو په لهذا اسلامي امارت د دوی په رابطه اعلامیه نشر کړله له اوس نو د دې نه وروسته هیڅ ابهام نه ده پاته د دغو خلکو په اړه چې دوی دي او پروژې لکه تاسې اشاره وکړه دي او پروژې له مخې راپورته سوي دي دوی به تر کومه حده چې امریکایانو دوی ته هدایت کړی په همغه شکل به روان واوسي بله مهمه خبره دام ده چې اشغالګر او د هغوی غلامې رسنۍ او ګوډاګۍ اداره هغوی همیشه کوشش کوي چې په ښو نومونو باندې پروژې په مخ واچوي او په ښو نومونو باندې خلکو ته تبلیغات وکړي د خلکو اذهانو کې ګډوډي راولي لکه چې موږ تاسو په افغانستان کې ولیدل دوی د سیمه ییزو پولیسو په نامه دوی د پاڅون کوونکو په نامه دوی د د خیزشي مردمي په نامه تاسو چې یادونه وکړه د شورای علما په نامه همدا رقم د سولې شورا همدا رقم لوی جرګه اوس دا دی د پرلت کوونکو په نامه باندې دا هغه مختلف نومونه دي چې خلکو له هغې نه امید کېدلی شي او خلک د هغې نه تمه کېدلی شي خو دوی همیشه د دغو پاکو بهترینو نومونو هغه بده استفاده کوي او د خپل ماتې د پټولو دپاره دوی دا کوشش کوي او دغه پرلتیان هم د همدې دپاره رامنځته شوي دي تر څو د اشغال په خلاف چې کم ذهنیت دی د اشغال په خلاف چې کم فکر دی هغه د خلکو راوګرځوي او خلکو ته ووایي چې باید دلته بس اوربند وشي او دلته ډزبندي وشي او دلته دا جنګ لکه تاسو چې ذکر کړ دوی خلکو ته ووایي چې دا بین الافغاني جنګ دی او هغه کم چې اشغال موجود دی کم چې بهرنیانو واک تسلط دی سیاسي اقتصادي نظامی او ټول هغه حاکمیت چې د بهرنیانو په لاس کې دی د هغې نه د خلکو اذهان واړوي او دغه مسائل د خلکو د سترګو نه پټ کړي اکمل صاحب شک نسته چې په افغانستان کې امریکایان ماتې خوړلې شکست خوړلې ستراتیژیان دلته دفن سولې بیا په خاص کر د ټرامپ وروستۍ ستراتیژي چې هغه په ډیر غرور باندې دوی پیل کړله مساجد او مدارس او کورونه او جلسې او سربندۍ او کلینیکونه او کاروانونه د عام خلکو نو دا دوی ټول بمبار کړل ترڅو وحشت او بربریت خپور کی او ویریږي چې ټرامپ ډیر یو قاطع ستراتیژي شروع کړې ده او په دې کې باید افغانان د امریکایانو حمایه وکړي خو هغه لله الحمد ټوله خنسا شنډه او رسوا وګرځېده نو اوس امریکایان پرته له دې نه چې لکه هغه امریکایي جنرال چې کومه خبره کړې وه چې دغه فشارونه مذهبي او مدني دغه وه چې بل هېڅ چانس دوی ته نه ده پاته همدغه د دوی وروستي چانسونه دي همدا د دوی وروستۍ دسیسې دي نو هغه به لله الحمد لکه چې تیر ورځ د کابل یو شمیر با نفوذ علما او مبصرینو د کابل په ځینو رسنیو کې په واضح ډول دا ویلي چې کومه د علماو غونډه راغلې وه هغه مطلقا یو نمایشي غونډه وه ټولو دغه د کابل خطیبانو ته په جدي ډول باندې د داسې لمبرونو نه زنګونه ول سوي چې بلکل یو استخباراتي لهجه لب لهجه درلوده او ټول وروختل شو تاسو په دغه بجو باندې د لوی جرګې هغه خیمه ته ورځي نو هغه هم رسواس ولا او دغه د پرلتیانو موضوع هم لله الحمد هغه د رسواس ولا او ځینې خلکو له گاونډي هیواد پاکستان هم ځینې کاروانونه تړلي وو هغه د یو کاروان مشري چک کړ هغه خو ځینې فیسبوکي فعالانو په غو باندې واضح کرښې کش کړې اوس د پاکستان کې د کابل ژوند د قونسلګرۍ مهم فعال مامور د دغه کاروان مشري کوي نو دغه حقایق هغه څه دي چې نور نه پټیږي امریکایان وړاندې غنه استفاده کوي او فکر دا کوي چې خپل حضور او خپل شتون په افغانستان کې هغه پټ کی او داسې ذهن ورکړي چې امریکایان هم صلح غواړي امن غواړي بل مهمه خبره دام ده چې په دغه پلتیانو کې عمدتا هغه خلک شامل دي چې مخکې دوی به په رسنیو کې کار کوو همیشه د مجاهدینو په خلاف به تبلیغات کول یا د حکومت په نورو ادارو کې یا هم دا رقم په مدني فعالینو کې دوی کار کول او همیشه د مجاهدینو په خلاف باندې دوی خپل غږ پورته کولو عین حال کې اشغالګر او د هغوی چې کوم پروګرامونه دي د هغوی ملاتړ به کولو اوس صرف دغه خلکو خپل بڼه او شکل بدل کړی ده کېدای شي ځینې داسې افغانان وي چې هغه د دوی ته بیا هم په خستر ګوري خو حقیقت دا د اوس دا خبر اوس خلکو ته ظاهر شو اوس دا ټول افغانانو ته دا خبره ظاهر شو چې دا صرف هغه خلک دي چې دوی د اشغال او دوی د بهرنیانو دوی هم دا رقم په هوادوالو دروانو ظلمونو په اړه هیڅ شي نشي ویلي دوی صرف دا غوي د خوانه استخدام شوی خلک دي مخکې به په حکومتي ادارو کې ښکارای ودند اجرا کوله او وظیفې به کولې خو اوس صرف بڼه بدل کړې ده او تر یو ښه نامه لاندې د مجاهدینو په خلاف باندې خپل فعالیتونه پر مخ وړي نو د ما په فکر باندې کله چې دغه پروژه رسوا او د افغان ولس په وړاندې برالا سو چې دوی د امریکایانو او د کابل رژیم د استخباراتو لخوا نه تمویل شوي خلک دي نو اوس په افغان مسلمان ولس باندې لازمه ده لکه څنګه چې د دوی استخبار او پذیرایي ونه کړله او انتظار وستو د دوی نتیجه سره خيزي او هغه هماغه چې اسلامي امارت د دوی هغه هویت او نتیجه او د غوي هغه هغه اصلي چیرې بربند کړل نو اوس افغان ولس باندې د لازمه ده چې هیڅ کله د دوی په نور د غرنګ پروژو او د نور د غرنګ تبلیغات باندې ونه غولېږي او څه چې د اسلامي امارت د په اعلامیو او خبرګونونو کې راځي غته په انتظار واسي اسلامي امارت سره د افغان ولس د نجات